موبایل نمبر 03015710124په حالت د جنابت کې الا بی سبیلنا مگر دا چې تیری دن کې تاسو په لار باندې تر نو تیمم وکي په تر دې پورې چې تاسو غسل وکي و تر هغه غسل پورې به تاسو دغه تیمم کې چې مسافر یو برته نه ملاويږي نو بیا حکم داغه شو استثناء مفرغه ده نو تیمم کیای جنابت کی منځ مکوي چې د غسل مقاده تراله نو غسل کوي و ان کنتم مرضا او کچره تاسو بیماران اوس ګورا تیم تفصیل د تیمم شو سو او کچره تاسو بیماران یا ای تاسو په حالت د سفر کې یا او یا راشیو تن تاسو نه راشیو تن تاسو نه من الغایت د قضاء حاجت نه د لوی بولونه او لامستم النساء یا کوروالو ک تاسو د بیانو سره او بیانو مم د تاسو ابول را فتیممون تاسو قصد کوي د خارو پاکو فام فام سو بوجوکم پس مسحو کوي په خپل مهونو باندې وامسحو او مسحو کوي په خپل لاسونو باندې مان راکاږي په خپل مخونو باندې په لاسونو باندې طریقه د تیمم د معروفه دا طریقه وکي الله اکبر ګور ټول لاري کنا اهل کتابو د زنانو سره سو ظلم کو اهل کتابو سو ظلم کو منافقینو سو ظلم کو دا ټول دا خوخی دا ټول اغه ته زواج بوخل کوي وای په خزوان د مال ملګو زکه زمانه د جاهلیت کې اغه بداوي چې په خزو باندې مال ملګوي او خلکو ته مې ملګو دا الله لار کې ملګو نو الله دا غوي دا ظالمان دي تاسو گمراه کول غواړي دارنګي الله اکبر دا ګم اهل کتاب چې دای وای چې د خزو سره لکه نسوارا او کم ظلمونه کول عیسایانو دارنګ یو دیانو کم ظلمونه کول ک تاسو د مسلمانانو دای په روان شوی نو یری دونان تزلو دای خو هغه چې تاسو گمراه شي د لارې نه غنا خو الله تعالی خپ وده په دشمنانو تاسو باندې او کافی دی الله تعالی دوست ایدا دا خو جی وای سکول کې ماستر دی نو خو جی لس کاله په کوړی کې تیر کړی دی زه مختی شوه مختی مختی شوه ما دا سکول کې ماستر دی او يهودي وای واسما غیر مسمعن واورت زمنګنا غیر مسمعن ستانه دی واو نری دی شي والے ستا خبره نه قبلي کې تاسو قوم یان یې دا با يهود وي دا خو جی امیر سکول ماستر دی قران د لټکه نه درځي او ته ځان ته مولا وای ځان ته مختی وای مختی مختی کنه وای مفتی خو نه کنه مختی وای الله اکبر دیمه معنا واسما غیر مسمعن واو نریتو یعنی کوړ شي کون پیغمبر پاک ته خیره کولی نعوذ بالله من ذلک واسما واو نرت واسما غیر مسمع واوره خو واو نرول شي کون شي دا خیره به کولی درېم صحیح معنا د خو بر دی يهود مراد نه وا هغه صحیح کې دی شي غیر مسمعين یعنی بد خبره دی تا توام نرول شي دا صحیح ترجمه ده خدا به دا غي مراد نه دی دا غلط معنی مراد وي وراغنا او وای لفظ دراغنا لین په داسې حال کې چې تاوون کې پاغه سره جب خپل لرا جب پتاوي او دا دا خصلتونو پیغمبر پاک ته بدر دی ویل اوسم دا پلیتې شروع شوه ډنمارک د ډنمارک ګنګوټ را پاسې دو او د پیغمبر شان د پیغمبر پاک په شان کې ګستاخی کوي الله اکبر د پیغمبر شان چې کم دی مجروح کوي او غنګوټه و یاره وي ترقی وکړه زمانه و ستر کی د مړه جهالت ته جهالت قران راواخلن ولا به ترقی وطانن فی الدین او طانون لګی طانونا په دین کې ولو انهم او که چری دای قالو ویلې سمعنا چې مونږ واوریدل واتوانا مونږ تابعدار وکړه او واورې ته خبره پس د ایمان نه راړي الا قليلا مگر ایمان لګ سرسری یا الا قليلا ای زمانن قليلا مگر لګ زمانہ لګون تکي او رد شو په جمهوریت باندې سړی جمهور هغه بیلاری دي جمهوریت پس مزه لګ مؤمنان دي ښا الله اکبر روایتو کې راځي وای کعب الاحبار لوی د يهود لوی عالمو د پلار باندې روان دی یو مسلمان دا آیات لوستو او چې کله دا آیات لوستو الله اکبر هغه یو قدم بل مخ کې وانه غستا ورانه مسلمان شي ایمان راوړي چاته تاسو کوي والے وی یریدم وی یریدم یریدم وی ما یک بل قدم مخ کې اخلم نو الله می شکل روانه وی او یریدم د الله د عذابه یا رسوا کومګه دی لرا کمالان لکه څنګه چې رسوا کړو موږ خاوندان د خالی والا معنا خالی والا میان چې بینول او واقع مخ کې کما مره تفصیل سوره بقره کې ما کړو وکان وکان امر الله به حکم د الله تعالی کړی شوی الله چې سکول غواړي نو کیږي ان الله لا یغفر اعداد مسلې توحید او مزمت د شرک لمن آغا چاہتا بخی آغا سو چې ما سوا دې د کفر او شرک نه د پاره آغا چاہتا یشاو چې خوخې شي الله اکبر اعتراض راته ما ترجمه کې دفع کو شیخ د پنځپیر شیخ الحدیث مد ذل العالی آی ذکر کول بخاری کې وی ګور الله دلته وای چې د شرک نه علاوه نور ټول معاف کوم نور کفریات هم چې سوره دي مثلا انکار عن الزکات انکار عن الصلاه انکار عن ختم النبوه دا ټول بچ کم دنو دا کیږي معاف کیږي نو جواب دا چې دلته مراد شرک نه مراد کفر دی او تمام انواع د کفر ته شامل دی خو لفظ د شرک زکه ذکر کو چې دا د ټولو کفرونو نه بدترین کفر دی ان الله لا یغفر بشک الله تعالی نه معاف کوي دا چې صدر جوړ کړي دا سره او معاف کوي ما سیوا ده دینا د پاره دا چا چې خوښ شي او چا چې شروع کو کده الله تعالی سره تحقیق سره د جوړ کړه دروغ تحقیق سره د جوړ کړه فقد افترا اسما عظیما تاکي سره د جوړ کړ دروغ ډیر لوی په الله لوی دروغ جوړ کړ او ګوره د دې صورت کې براشي 116 کې ال ترازی فقط ظل ظلالا بعیدا د گمراه شو چې چا د شرک وکړه سره مانس دلته مولیان ذکر کوي او دروغ مولیان جوړي حال تعالی د امیانو دی چې تو یاره سوکم نو غوایم ړونیم خریم دایم نه پوي ګجړان دیو نو ړان دیو الله وایو چې ځان دې داس ړون کړه نو گمراه بشي گمراه بشي الم تر ال الذین زجر آیات غور کړه دا کسان ته یو ځکونه چې نسبت د پاکوالی کوي خپل ځانونو ته بلکې الله تعالی پاک وی هغه چاله را چې خوښ شي الله تعالی او ظلم به اونکړي شي په دای باندې دا ود د کافی دی دا غلط ګمان د د اسم مبینا په ګنا سرګن باندې الم تر ال الذین یا ګنا سرګن کې الم تر ال الذین الله ما قبل لوی لوی مليانو عجائب او دا غي پلیتای ذکر کوله اوس بیا د وړو مليانو پلیتای دا دغه یو ظلم علامه آلوسی رحم الله شکری مسائل الجاهلیه کې ذکر کوي دا غي دا حکم دا غي دا ظلم او دا وی دا غي بل ظلم چې تبذیل الکفار علی المؤمنین الله اکبر چې غي به کافر چې کم دی دا د مسلمانانو غوړه دي الله اکبر تاسو به دا خبر اوریدلی ها ډیر خلکو نه ما دا خبره واوریدله که تاسو ته مخکې ما ویره مسلمانان څه خبر دي حکومت خو شین سترګو لورځي او اوس که تاسو وری یاره په دې ملک د انګریزانو حکومتو دومره خ خلکو د دې مسلمانانو نه خوغی ډیر خو یاره وایي زمانه ترقی وکړه وا دا ابو جهل بچي شوی سړیا ابو جال دنه جوړ شوی دی او هغه لوی کعب ابن اشرف او هغه هغه خلک دنه جوړ شوی دی وای هغه زمانه د جاهلیت کې پراته دی دا کم خلک وي یاره کافران ډیر خو سړی دی مسلمانان نه ټوله ټګي مسلمانانو کې د سړیا کافران چې مسلمان یا بټکی کې خو مسلمان ته صحیح کا په ټول په یو کس مو وه دا د هغه خلکو چې کم دنو کارو چې مشرکین ته کافر ته به خوي او مسلمانان موحدین ته هغه ته به سپک قتل علامه الوسی رحم الله جیب جمله ذکر کوي مسائل الجاهلیه کې هغه وایي وتر المتصوفه والغلات اليوم على هذا المنهج دا متصوفه ځان ته صوفیان وای او دا غالیان مشرکان دای به ته ګوره چې نن راځو مغی په دغه منهج او طریقه باندې یا قولو نوای اغی ان دعات اهل القبور والغلات خیر مما يمنع من ذلك من اهل التوحید وحفاظ السنه مړه دا دا وګوره دا بریلیانم د دینه خدي دا خو ډیر ګستاخ دي دا وای ښا دا حیاتیان ډلو نه به ان شاء الله تاسو به واور یم او ریدل دي ته خلکو چې غي دا ویل دي مړه بر الیان خو بیا سنا سدا سدور اختلافات سره بلکې کتابونو کې لیکل دي یو کتاب کې لیکل دي چې بر الیان سره زمونږ فروغي اختلاف ته فروغي اختلاف ته دا سه دا ګوره صراط مستقیم کتاب لګا بر الیان سره زمونږ واړه واړه اختلاف د دوره غټ اختلاف نشته رجی بر الیان سره نو بل کتاب کې لیکل دي وای دا پنځ پیران چې کوم دی ها اپ کې مسائل کې هغه کې لیکل دي وای دا خوارج دي دا خوارج دي او اول جل کې لیکل دي وای ز چې کوم دی نو تفسیر جواهر القرآن دا داسې خلک دا وې زه د اهل حق نه نه غنم دا د حق لایق نه منګه تا اهل حق نه غنو ته د کم باغ مولا یو د کم باغ ټې پرې ته څه شې چې ته د حق له اهل حق نه غنې دا اهل حق بس تا په فارمولا باندې کیږي چې دا به اهل حق یو دا به اهل حق نه دا د زمانه دا یو خو نه ده دا مې به تور نمونه پیش کړو ټول دا سوي یا رب الیان خو سنا سخدي پیغمبر سره خو مين اشتره کنه دا ګستاخ دی وای دا وای د زمانه د جاهلیت وای اوسم داسې خلک شته متصوفه او غالیان مشرکان چې غي دا وای چې د موحدین او د اهل د سنت والا نه چکم دی دا دا نور خلک خري سړیا دا نه وای خري دا اوسم وایشته دی او دا شته دی حقیقت ته دا شته اولائک الذین دا کسان دی لعنهم الله چې په لعنت کړي کې دی په لعنت کړي دی لره الله تعالی و مې یلان الله هر چا سو چې په لعنت کړي الله تعالی پس نبا مومید د د پارا سو کېم دادی ام لهم نصیب من الملک زمون خدا سوال نه پیدا کیږي چې د کراچۍ یو مولا درا پاسي یو ایډیټر او هغه د په کتاب کې داولي کې یا د کراچۍ د یو مفت مفتی د مفت مفتی چې هغه د راپاسې او عادي دا ولیکي چې پنځپیریان دیوبندیان نه دي زمونږ په دې پرواني نو زمونږ په دې پرواني یو ماشو داتی غوږ ته تلو نو داتی غوږ ته تلو نو چراته یو کال تیر کو وته ما ما زما وته یو خریو نه د پراتلو پوه شمه نه پتلو زمونږ په دغه پرواني نو دا اوسانه خدا اوسانه پلیتای نه دي دا په خوانه پلیتای دي او هغه دا ویلو چې شیخ القرآن اهل حق نشي الله اکبر پاسبان اهل سنت د دیوبند په پنجاب کې چې سر دیوبندیانو چت کړو نو پس د غلام الله خان رحم الله نه چت کړو چې هغه راغلو دای خو بسرونه خکته کړو او ناس پو هغه به په کفر فتوی کولې او دای به سپایان کولې شیخ د پندای او شاه صاحب چرالل او خصوصا د حسین علی رحم الله شاګردان چرالل او دغه خاص شاګردان اغه نه چې بیا د بریلیانو سره پیوندونه لګول دي چې تسکین والام سلی کلی دغه بریلیانو لیکلی یا پیوندونه والا نه چې کم صحیح شاګردان د ورسون علی رحم الله اغه رالل او اغه مسله بیان کړه نو پنجاب کې د بریلیانو سره کته شو پنجاب کې دا دای چې دا زمون پوروغي پوروغي اختلافات دي دات دی یریدل دا د یریدل الله اکبر شیخ د وساب ذکر کول الله دې خصاتی ویوزل د شیو په امام باړه کې جلسه وا د قادیانانو خلاف وی هر یو مولا چې براته نو تقریر به کو زمونږه د شیو اتفاق شوه دی او د بریلیانو اتفاق شوه دی او مونږ به د قادیانانو خلاف دا کو دا وکاو دا چې د شیو دا اوسه وی چې شیخ د پندای راغه هغه نارو نار نار نری شیخ د پندای چې راغه ودا سودره دو وی اول الفاظ داو وی کہی میں اور کہی امام باڑا میں کھڑے ہو کر تقریر کرنا وی چرتا زو چتا امام باڑا کې ودریدل او تقریر دا غي تواورل مخامخ چې زما تاسو سلام نه جوړیږي او زکه یو شیم نو صرف په دک یو مسله کې یو یم چې دیم قادیانی ته کافر و یزو ته هم کافر و ما سره دیو شوی زو سره دیم یو شوی دا غوي او هغه خلق بریلیان خلکو ته خل دای چا دی اوس کاغه را پاسی او د جواهر بارکه یو د جواهر بارکه به وی خذلهم الله وی چې چا جواهر القرآن مسک او هغه سره لاس لګونه هغه باندې غسل واجب شو غسل په واجب شو دا بس دا چې ستا پلیت خبره چا وره د پاغه غسل واجب شو آیا ستا دا دا دا و دا يهود دی يهود دا سوچه يهود دی او دا هغه د يهود اولاد پاتې شوی دی دارنګې د قران درسونه ته دی مکه نه دا غلط خلق دی د ځان تاریخونه جوړ کړی دی گمراهی د شیخ عبد الوهاب نجدی رحم الله بارکه او د امام شیخ الاسلام تیمیه بارکه او دا دغه پیروکار دی او موږ د حنفیت په جامه کې نجدیت نه خورو تراش د حنفیانو دفاع چې موږ څنګه کړي سر کوزه تا خو هغه څه کړي نه ته خو بریلې کدا سي حنفینو بریلیانو حنفیان دي کدا سي اهل سنت نو غيوم دي ام لهم نصیب آیا شی با د دې پارا سیسا من الملک د اختیار نه فاذا ام لهم نصیب من الملک آیا دا د دې د پاره سیسه د اختیار او د واک دارینا فیز الله یوتون الناس نقیرا پس په دا وخت دی بنو ورکړی خلکو لرا په قدر د داغ د کجوري پوچه شیب هم نو ورکړی شکر دی چې د دې په اختیار کې سشته نه الله وای دا کافران دی وای چې غوړه دي د مسلمانان لا الله وای شکر دی چې د دې خو خوارو په اختیار کې سشته نه شکر دې چې د کراچۍ د مولیانو په اختیار کې سشته نه سنوري اخوانه چلیږي ګینه دای بچاله په قدر د تار د کجو داغ د کجوریم سشه نه ور کړي امیا سودون الناس دا ولی د قران درسونه دي او د بغض غستې دي چې دا د قران درسونه ولی عام شو او موږ له ولی ناراضي وای ګور دا خو ظلم ده کنه وای مړه پویږي نه کنه یا لا یسالو عما یفعل وهم یسالون یا تغییر د هیئت او د صفت مراد ده ها لکه ما غیر د دینه په صفت کې معنی صفت کې غیر او هيئت کې بغیر وی نور وی به اک سرمنه خو بیا به رحمت کې الله ان الله شیخ د شاپور دی ځای باندې مرشان کې لګي دا رافیزی وی چې موږ په حق یو وی رافیزی وی چې موږ په حق یو وی والے ګوره موږ چې محرم کې ځان زخمی کو کنه محرم کې ځان وو هغه زخمونه زمونږ ډیر زر جوړ شي نو دا زمونږ د حقانیت نه خدا یو سنی عالم هغه ته چې ښا کدا د حقانیت نه خې د دوزخیانو زخمونه بام ډیر زر جوړیږي بدل نام جلودن غیرها بیا دوزخیانو په حق دي د دوزخیانو زخمونه تاسو اصلي دوزخیان یې دوزخیان یې ته ځکه د دوزخیانو زخمونه به زور جوړیږي دا تاسو ته الله دنیا کې خیش تاسو دوزخیان یې ان الله کان عزیزا حکیما بشک الله تعالی د زور او حکمت والا والذین اکسان امنو چې مان راړو عملو کو په طریقه د پیغمبر د خزو حقوق ادا کړو نو لهم فیها ازواج مطهره دا ایمان دی راړو دا کم احکام چې اول ایسه کې تا تعالی ذکر کړو کم احکام الله والله چې د یتیمانو مال ورکا د یتیمانو د مال حفاظت وکا دارنګ د یتیمانو جنکو سره ظلم مکوا خزي میراث کې مګغنا چې ګیندا زما میراث ته زما په خوخه به کویدن کیږي واده کیږي اغه خپل حق ورکا دارنګ نور کم حقوق چې ذکر شو دا د اومنل طریقه د پیغمبر د جاری کړه لهم فیها ازواج مطهره دای د پارا پدې کې بی بیان بوي پاکي ال تبدل الله خسته خسته بی بیان بیا نورم درکې خو کدل تر د بی بیان حقوق ادا کړو او داخل بکومنګ دایلرا ظلن ذلیلا سوری ګورتا ګور سوری تا الله اکبر ظاهرا دا اشکال راځي چې یار قران کې خو راځي اذا الشمس کوورت دا انوار خو به بالکل راټول کړي شي بینوره بکړي شي قیامت کې نو الته به چنوار نه نو سوره به د کم ځای نه راشي سورې به د کم ځای نه راشي نو علما وایي مراد د سورې نه آرام وي نو دلته مراد آرام دی آرام داخل به کوم دی آرام انتهایی زبردست آرام ذلن ذلیلا سورې سورې ګور ګور سورې معنا خيستا آرام خيستا آرام کې وپراته وي جنت کې الله رب العزت مونږ ټول ته نصیب کړي او الله رب العزت زمونږه آئے کې شپارس احکام ذکر کېدل د پارا د اصلاح د رغیت چې د رغیت اصلاح په سبان د کیږي او دیو په سبان د سميږي او آ در دې 57 نمبر آیات پورې وا چې هغه سره اصلاح راځي په مابین دراعي او رعیت کې حاکم بسنګ سميږي او داغه رعیت بسنګ سميږي او د دې دواړو په خپل مابین کې اصلاح دا چې راځي نو دا بسنګ راځي آ احکام الله رب العزت ذکر کوي فاغه کې اول حکم ادا ذکر کړي چې حقدار او تخپل حقوق ور کوي او معامله چې کوي او حکم چې کوي نو عف عدل او انصاف سره کوي الله عادل او انصاف سره حکم کوي او دا غي نفس حکم رعیت ته ذکر کی چې تاسو د خپل امیر اطاعت کوئ او د امیر مخالفت دام کوئ الله اول حکم ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها چې کوم رعیت عمل کوي پاغه باندې لیدونکې دی او چې راغی کوم حکم کوي حاکم هغه اوریدونکې دی دا اول حکم الله ذکر کو حکم سلطانی چې امانت مستحقین تور کوي او فیصله په انصاف کوي دا حکمم ګوره دې کې د خزو کوکو ته دا حکم هم عام دی د دې تعلق د خز سره هم دی او د دې تعلق د سړی سره هم دی معنا عمرای مسلمین ته خطاب دی چې حقوق ورکوي نو هغه باقاعده خپل خپل مستحقین ته برابر ورکي خز تاوم او سړو تاوم اگر چې د عبد الله ابن عباس روایت ته وای دا خاص چې کم دنو دوالیانو په باره کې راغله ده او اغه ته دا نسی اغه ته دا وای والیانو ته چې تاسو حکم وکي چې کم خزه د خاون نافرمانی کوي نو هغه خپل خاوندانو ته واپس کوي او دویم قول دا لکه امام قرطبی نقل کوي چې دا عام دی دا عام دی او هر چا ته شامل دی لیکن یو قول په کتاب عبدالله ابن عباس خاص کر بیا دام دی چې د زنانه واپس کوي خپل خاوندانو ته او هغه سره او هغه تفصیل کړل په دې ځای باندې چې ملک به په سبا باندې سميږي او د ملک چې کوم د قوانين دا بس سوي دارنګ نور علما په دې باندې لیکل کړي دي دارنګ عبد العزيز بدري دا قوانینو ته اشاره کړې دي په اسلام بین العلماء والحکام کې اوله دفعه ادا چې ملک په هغې سره سمېږي، نو په کار ده چې تمام باشندګان د مملکت هغې باندې د عدل او انصاف قائم کړې شي، بل دا چې مملکت څومره دی د قانون دا رنګ ملک سوره دی نو داخلي فتنې او د خارجي فتنې او فساد داغې نه دفع کول او ختمول دارنګې مسلمانانو ته اقامت د منځ دانګه د زکات وغیرہ تنظیم کول دانګ نور خلکو ته چې هغه په دی باندې هغه تیاری چې هغه د امر بالمعروف او نهی عن المنکر کوي دا پکې وي او قران کریم دا ځای په ځای باندې ذکر کوي دانګ دارنګه دفعه چې کم نه هغه کې یو دفعه دام دا چې حاکم حقيقي دا به صرف یو الله رب العزت وي او زمکه کې حکومت بني آدم ته به تور امانت ته د امانت سپر کله شوی دی نور د په خپل اختیار نه قانون به الله جوړي قانون به د الله وي او دا ځای په ځای قران کریم کې الله ذکر کوي کپ کما خبره کې قران او سنت کې اوس د عوام په یو معاملې کې اختلاف راغی نو ملک په پدې سميږي ابل دفعه بداوي چا حکم با عملی طور سره قران او سنت ماهرینو توړې شي او پاره باندې په فیصله کول شي کتاب او سنت باندې وکته شي الله کور پسې آیات دغه سورې نساء کې ذکر کړي دانګ نور ګڼ احکام دي ګڼ دفعات دي د دې چې ملک په سبان دي سميږي ان تؤد الامانات الى اهلها دا مستحقین ته اک نشي ور کوله هغه حکمرانان اوخري نو چې حکمرانان اوخري د دیو جن دا آیات انتهایی جامع آیات ته او احادیث چې بیا په دې باب باندې را جمع کړي انو هغه چې بیا ګوره انو با سړی بیا حیرانیږي چې شریعت مطهره د اسلام څنګه نظام قائم کړی دی او شریعت مطهره د قانون څنګه چې کم دنو هغه نظام قائموي او څنګه چې کم د ظلم دفع کوي خو افسوس دا دی چې نن مسلمان قران پر خو دی او دې ځای باندې دا چې یاره دا ویل چې دینه اوټ ثابتېږي دا صرف اوټ لراړل او اوټ د دینه ثابتول او بیا د دې جمهوریت طریقې دا اوټ د دینه ټیک دا اوټ امانت ته شهادت ته ځا او شو خو هغه طریقه سره شهادت وکا چې کم طریقه خود قران وکنه شهادت زده اوټ خو طریقه وبکینه طریقه دی نه بس دا خو یو سړی دی چې کمدنو نور صدا سه غلط کارونه ناروا کوي او غیله د نوم د شهادت ور کوي او ای چې دا اوټ شهادت ته قرآن کې الله ویلي چې دا به ادا کوي دا ورک او خدا طریقہ د اوټ خپل شرایط دي او هغه بیا بهترین تفصیل اعلام العالم کې زمون شیخ د کابل ګرام هغه کړه دی دارنګ دا جمهوری طریقې سره دا طرز حکومت پای باندې بهترین رساله زمونږ یو عالم لیکلی دا شیخ القرآن مولانا عبدالجبار صاحب وړه رساله دا اسلام میں عورت کا مقام دا سه وړه رساله دا خواغت درې مسلې پاره کې ثابت کړې دي ډېر خان داس کې یو حقوق د خزو او بل دا چې پاره کې دا خودلې دي چې خزا د امارت قابل نه ده او دا موجوده جمهوریت او انتخابات په دې رد کړی دی او بیا دار چې په هغه کې زمونږ د ټول جماعت د سرحد د شورا باقاعده رستو چې کم نه نو هغه دستخط موجود دي چې دا رساله زمونږ دغه د ټولو نظریه د شورا ټولو په دستخط کړی دی بهترینه رساله ده او د دې جمهوریت چې دا جمهوریت بالکل خلاف ته د قران او د سنت نه د صحابه او دا طرز عمل نو چې په دې طریقه باندې هغه اسلام راوستي ذالک خیر و احسن تاویلا دا خبر ډیره غوړه دا ډیره خسته دا په اعتبار د انجام او تفسیر سره فردوه الی الله والرسول بازرالل نای دا وای بس وګوره صرف قران او سنت توازی او بس نور چې کم دنو سبا ناخلې او وګوره فقها او پسبانه او تقلید نشته اجماع نشته قیاس نشته دا شروع شي نو آی سوره شورا کې خو بیا راشي آیت نمبر لسم کې ال تعالی وای فحکمه ال الله حکم دا غي صرف الله تعالی نو ال بیا حدیث هم پرېګ دی وایا حدیث بام بیا پرېګ دی دارنګې تاسو له ونه کې سوره نساء آیات نمبر 83 وګورئ ورپسې راسیو پاڼه دراواړوي 83 التکی الله رب العزت فرمای و اذا جاءهم امر من الامن ار کلا جراشی دی ته یو خبر د امن نه یاد یارینا خوروی دی اغی لرا ولو ردوه الى الرسول و الى اول الامر منهم لا علمه الذين يستنبطونه منهم دلته اول الامر ذکر کړی دارنګ نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې معاذ رضی الله تعالی عنہ یمن ته لګو نو فیصله بس کې به کتاب الله وې کده الله کتاب کې او خبره سرګند نه و نه په سنت د پیغمبر پاک وې او بیا نه بیا اجتهد برای نو دا اجتهد برای نو اول بیا دا وی که صرف ته دا وای چې بس اول الامر منکم نو بیا فحکم فحکم الى الله ول بیا نه وای ولو ردو الى الرسول واولا اول الامر منه هغه سره بس کوي بیا دا اصل کې ګور نه دیتا د ائمه او تقلید د قران او د سنت پرانا کې مونږ دانو چې ائمه سره دلیل شته نه ائمه سره دلیل شته نه مونږ مطالبه د دلیل نه کوو فَإِن تَنَازَعْتُمْ ګورا که اختلاف مراغ نو خبره قران او سنت ته وړي ها په باب د عقایدو کې دیم دغه سيزونه بیا په باب د عقایدو کې چون کې تقلید شته ده نه نو هغه دغه سيزونه ته واپس کې الم تر ال الذين او دې کې ګوره د خزو سز زبردست حق په یا ایو الذین آمنوا اطیعوا الله واطیعوا رسول زکه چې دا قاعده کلیه ده دا عام ده خزو تام او سړو تام ته او دا د الله رب العزت احسان ده زکه چې کوم قانون الله ذکر کی نو دا قاعده مستنبطه ده د قران کریم نه چې هغه کې الله رب العزت د دې لپاره بهترواله خودوي او دا غي پر خودو کې په دې باندې تکالیف راځي مصیبتونو کې مبتلا کیږي دې کې اشاره دا واقع د حضرت عمر ته چې یو مسلمان او یو يهودي عام مشاجره راغلی وا خپل منځ کې جګړه راغلی وا مسلمان ا ظاهري مسلمان چې وو منافق او کعب کعب بن اشرف لوي فیصله وړو او يهودي وی نبی عليه الصلاه والسلام له فیصله وړو فیصله نبی عليه الصلاه والسلام وکړه د يهودي په حق کې زکه په حق باندې اوس مسلمان ظاهری منافق چې وو د حضرت عمر لاله وراځه بیا لګه روشنای غرزو پدې حضرت عمر چې صحیح شو پوښو يهودي وته فیصله خو پیغمبر پاک کړی دا حضرت عمر وی خودري غزر اعظم تورې راړه او د دې منافق سری وو او سری والا کلام کوي چې سوګ د سوګ د نبی علی صلوات و سلام په فیصله باندې نه خوشاله حضرت عمر دا هغه داسې فیصله کوي بیا کله چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دغه منافق قتل کو نو د دغه منافق ور سارا لل او حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ باندې یو قسم له داوا کوله چې قتل غمت کړه دے قتل عمد کړه دے او دای چې کم دے دا انسان په وس وجل دے هغه خو استاد فیصله د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته استاد فیصله انکار خونو کو بلکې هغه خدای چې لګ وضاحت به وشي او صرف صلح به وکړو زمونږه دا يهودي ملګرو نو ټیک د نبی علی السلام فیصله وکړه او زمونږ روانه پاتې شوې ده د منافق ویدا کار د همیشه داسې خبره کوي چې په کومه خبره دی خفکیږي او هغه د خلی نوځي نو بیا ولا پرتګونه جوړی چې داسې به وکړو داسې به وکړو ویجی مو د خدا خیالو چې رابشي او دغه چون کې حضرت عمر به صلح وکي او فیصله خاصه تا کړي وا ولو انهم اذ ظلموا انفسهم او کچره بشک یقینا دی اذ ظلموا ان کله چې ظلم کړي په خپل ځانونو باندې جاءوکا فاستغفر الله راغله دی تا تا فاستغفر الله بخنه غوښته د الله تعالی نه او بخنه غوښته د دای د پاره پیغمبر لوجد الله تواب الرحیم خامخا مندل بو دی الله لرا توبه قبل انکه مهربان الله به توبه قبل انکه مهربان مندلو خو کدی پیغمبر څخه راغلوي چې را بس غلطي وشوه او منګه له الله نه بخشش وغواړه الله اکبر کدی راغلوي او داسې کړوي نو دا کار به د پاره ډیر بهترو خدای د پیغمبر مجلس پرې خو دي منافقینو او لاړ نور زاینو کې فیصله غختل شروع کړه نو د منافق فیصله خو بیا داسې نو هغه بیا حضرت عمر داسې کوي الله اکبر بعض خلک دا هر دی واقع حقیقتو چې بس د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دربار تراغله حیات طیبه مبارکه د جناب د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کې او بخشش د ګناونه غوښته وي نو الله با معاف کړو پیغمبر بوله بخنه غوښته وي خو څه خلک رال المرزيان الله اکبر هر ځای کې د مرزي او کاری مرزيان رال نو غي وای وګوره کنه وای دینه دا ثابت شوا چې وای پیغمبر قبر لراشه او د پیغمبر قبر خواله چې راشه او الته کې دا وای چې زما د پاره بخشش وکا د الله نه وغواړه نو دا جایز دی او دې ته چې دا استشفاء دی دې ته جدا استشفاء وای او استشفاء من القبور او من قبور الانبیاء چې کم نن دا جایز ده حضرات کرام مختصر یو سو خبره کومه ډېر نه دا واقعیا دا واقعیا چې کم ده نو بازه تفسیرونه ذکر کړی ده د قبر نو ته आवाज وشو چې ستا بخشش شو مدارک کې په دې ځبان د لیکلي دي نو اول خدا چې د قیل فاعل مجهول دی لہذا غیر مقبول دی موږ د مجاهیل نه دین ناخلو کته وای چې نجی ټیک ده چې دا خبره همغه منو چې لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء اسناد خو جدین کې دین کې سند خشه دی خو ابن کثیر فاعل ذکر کړی دی وای دا د عتبی نه روایت ته چې وای زه د پیغمبر قبر سره ناستم عتبی وای ایو سړی راغې او عربي او ځان وګرځو د پیغمبر په قبر باندې او بیا الته کې چې کم دین دا آیات لست او بیا چې کم دین عزت تراغله ما او زتانه بخشش غواړم چې تمال الله نه بخنه وغاړي او بیا واپس شنو قال عتبی وای ما باندې خوب راغې او چې خوب راغې نو ما په خوب کې نبی علی السلام ولید او هغه ما ته وی چې یا عتبی الحق الاعرابی فبشره ان الله قد غفر له وعتبی الشابه د عربي باندې چې ته وای چې تعالی وبخله دا اوس را عتبی دا وی نو عتبی سوک دی نو علماء کرام ذکر کوي علماء کرام ذکر کوي چې دا انتهایی یو شرابي سړیو او د شرابي سړی خبره چې کم ده مونږ ناخلو بل دا چې علما کرام ذکر کوي د بدا د دروغ خبرونه مبرونه ذکر کول او دا مرسیه به وي نو مونږ مرسیو ولنا او د شرابي سړی نه چې کم دنو دین نه خلو بل دا چې ګوره دې روایت کې تعارض ده امام مدارک وای د قبر نه وتاوازو شو او دا ناواله چې کم ده ابن کثیر وا ا ذکر کوي چې عتابی خوب لید نو دا تعارض صریح ده بل دا چې دې ځای کې دا خبره چې دوی خوب ماولیدو نو چې خوب تاولید نو اجماع د اهل شرع د پدې باندې قرۃ العینین وغیرہ ذکر کړي وای اجماع گویم اجماع اهل شرع از بر آنکه که هیچ حکم از احکام شریعت بواقعات و منامات و منامات امتیا ثابت نمی شود اجماع د پدې خبره د اهل شرع چې په خوبونو باندې واقعات نه ثابتېږي نو ته څنګه د خوب نه ثابتې بل دا خبره چويجي قرطبي ویلي دي چې دا ابو صادق روایت کړی دی د عتبینا قرطبي ویلي دي اي بحر محیط کې هم دا سشته چې ابو صادق د عربي د دغه نه د حضرت علي رضی الله روایت ته نو وتوای سړیا ابو صادق تهذیب التهذیب کې دارنګ میزان الاعتدال کې سیانت الانسان کې دا ټول ذکر کوي چې ابو صادق سما چې کم ده نو د حضرت علی نه ثابت د سره نه دنو بل دا چې خپل متکلم فيه ده ابو صادق کلام ده ابو صادق از دي آی کې علما او کلام کړه ده د حضرت علی نه سما د سره کړم نه ده بل دا چې علما کرام لکه صيانت الانسان کې دارنګې په دا واقعیا باندې دا خلک علما د امت لکه صارم المنکی عادی زایب ذکر کوي چې دا دا حدیث او دا خبر وای دا ډیر یو منکر او د دروغ جوړ کړی شوی روایت ته بالکل په دې اعتماد پکار نه دی او د دې سند چې کم دن وای ظلمات بعضوا فوق بعض دا هو چې کم دن تیری در تیری دي نو دا د دروغو کیسې جوړې کړي عربي راغې دا چلو شو دا چلو شو ته دیو جن شیخ د شاپور دی باندې روایت را نقل کړي دي هغه وای نبی مشکات کې دا روایت شته دی وای نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو ورځ حضرت عائشه وای په سر باندې مې درد دی په سر مې درد دی نبی علیہ او وای مړه شوم نبی علیہ السلام یې کمړه شوې دا څه خبره وا نو لو کان وانا حی فاستغفر لك وادعو لك کچاره تمړه شوې او زه ژوندم نو زبدل بخشش غواړم دا نوې پیغمبرو چې کته مړه شو نو که زه دلته د دنیا کې یم او کې یم نو زه بدنه بخشش چې کم نه غواړم دا څه نه وای نو هغه که زه ژوندم دا بدنه غواړم داننګ مشکات کی روایت راځي او آی کې راځي چې اذا مات الانسان انقطع عنه عمله د انسان عمل خود مرګ نه پس ختم شي نو استغفار څنګه پیغمبر بیا غواړي دارنګې وای عقبه فرمای رضی الله تعالی عنہ چې نبی علیہ السلام یو واره تقریر وکړ او ډیر عجیبه داسې تقریر وکا سر انداز کلمود عل الاحیاء والاموات یاره چې ژوندۍ او مړو دواړو له داسې وای هغه پر خودون کې داسې تقریر ورک نو مولا علی قاری دا ځای باندې ذکر کړي وای اما الاموات فبانقطاع دعای واستغفاره اموات له داسې رخصتي ورکوله چې دا هغه اموات چې نبی علی السلام رخصت شنو بیا مړو د پاره خو بخنه او استغفار نشي غوښته کنه نو اوس څنګه غواړي یو خدا بل دا خبره چې دا واقعا ضعیفه ده بل دا خبره چې اجماع سکوتی ده په دې خبره باندې الله اکبر اجماع سکوتی د صحابه په دې خبره شوې ده چې په دور د حضرت عمر کې رضی الله تعالی عنہ کې قات راغله د وغه د پیغمبر قبر خاله نه دراغله چې استغفار غوښتره یا بل څه غوښتري او تل دې تر د پیغمبر پاکي بوتل دې نو د پیغمبر قبر لاغه بیان راته بل دا خبره چې د صحابه کرامو مجمع ناشته ده او هغه وای چې لکه یو روایت کې راځي محمد ابن منقدر روایت ته وای زه په جابر ابن عبد الله داخل شوم او غمړې دو نیما وتوي چې زما د طرف نه نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې سلام وایا سلام وایا او اچا په هغه باندې رد اونکه هغه ځای کنو کده صحابه او دا عقیده وی چې پیغمبر په خپل داس درود او سلام اوري نو صحابه کرامو بدا ویلې وی چې بس او سیدا صحابه کرام په هغه رد کړي وته چې ته څنګه دا وای چې زما د طرف نبی علیہ السلام ته سلام وایا یعنی عالم ارواح کې بیا بلکې دا به وته ویلې چې ته لړشا او په خپل د پیغمبر پاک قبر سره ودرېګا نو هغه بچ کم دنو تعالی جواب درکې او استاد سلام بواوري خو صحابه او داسونه وي دا سه ونوي دا ټول چې کوم د خلاف بل دا چې دا نظریه الله اکبر دا نظریه بالکل د قران او د سنت چې کوم دنو خلاف ده او دا واقعنا استدلال قران کریم الله اکبر رست ور پسې دا یو آیات چوغوري الله وای فلا وربک لا یؤمنون ندی مسلمانان قسم دې پر افستا باندې چې مؤمنان ندی تر دې پوري چې تا حاکم ګرځي په آس کې چې پیدا شوی دی په ما بیند دی کې او بیا اونمومي په خپل زړونو کې ستنګسیا د اغانا چې فیصله کړه تا فای باندې او غاړه کې دی په پورا غاړه کې خودو سره نو ګور الله پیغمبر ته وای چې تر څو ته حاکم نه ګرځولې نو بیا مسلمانان نه دي نو په مدینه کې چې نن څوک پاتې کیږي یا په ټوله دنیا کې څوک پاتې کیږي او هغه پیغمبر حاکم نه ګرځي نو بیا هغه د سره مسلمانان دین ته ولې وای ججان له بیا فیصله وړي ته غواړو مسلمان نه چې څنګه پیغمبر له استغفار وړي نو بیا خاص کر په مدینه کې بیا هو فیصله په پیغمبرو کا کنه لار شواله زکه دلته کېم جاءو کده نو دلته کې یو حکیمو کده دلته هم کراغله دی بیا بار کیف دا د اهل بدع او د اهل شرک استدلالات دي او دا بریلیان هم دغه لیکلي دي د بریلیانو کتابونو کې عام دغه لیکلي دي لکه تفسیر نعیمی کې او د دیګبندیانو کتابونو کې هم دا خبرې لیکلي دي تسکین لیکلي دي رساله قبوری لیکلي دي زیارت قبر اطهر کې دای لیکلي دي په د نور تفسیرونو کې کتابونو کې لیکلي دي چې او دا جایز ده الان کې دا اجماعي کفر او شرک ته چې هغه ته چغي وای او هغه ته وای چې موږ له شفاعت وکي او هغه باندې باور وسکای نو کفر اجماعا دا سړی اجماعي کافر دی اجماعي دغه په کوبر کې د چا شک نشته دی دغه کوبر کې چې کمندنو شک نه لري پکاره دارنګه استغفارا ولا غیر ذالک وای سلف صالحین ټول په دې متفق دي چې د پیغمبر پاک د قبر زیارت کونکي داغه نه بده هیڅ شي سوالم نه کوي نه هغه شي چې دنیا کې ته غوښته شو هغه به تیم نه غواړي آخرت کې به ته غوښته شي هغه به تیم نه غواړي مانس نه شفاعت او نه استغفار نه نور خبره هیڅ شی به تیم نه غواړي او داغه نه بده تلف نه کوي دارنګ ګڼ علما ایدا ذکر کوي دارنګ زیارت القبور الشرعیه و شرکیه د محمد د محی الدین محمد برکوی حنفی رحم الله کتاب نهمه صدای کې وفات شوه دی ا ذکر کوي صفه 34 35 36 37 کې چې دا چې کمندونو کفر او شرک دی دارنګ حکم الله الواحد الصمد فی حکم فی حکم طلب من المیت المدد د محمد ابن سلطان معصومی حنفی رحم الله کتاب دی او آ ذکر کوي مجموع المفید کې دا رساله راغسته ده او د هغه رساله ده 316 صفحه د مجموع المفید کې آوای چې دا کفر او شرک دی دارنګه بیان التوحید د ابن باز رحم الله هغه دا کفر او شرک دی دارنګه نظام الفتاوا د دا دیوبند هغه وای چې دا ناروا دی او حرام دی دارنګ توحید او شرک کی حقیقت او وای چې دا ناروا او حرام دی د سید نور حسن شاه بخاری او دا لوی بدعت دی وای دارنګ کشف الستور د ابن قیم رحم الله دا اول نه تر اخره پورې په دې لګیدل چې دا کفر او شرک دی دارنګ شیخ المشایخ مولانا حسین علی رحم الله تفسیر به نظیر کې وای چې دا کفر او شرک دی بار کې ګڼ علما کرام نو یو خدا واقعا د قران کریم خلاف تا بل دا واقعا د اجماع د امت خلاف تا او دغه نظریه د اجماع امت خلاف تا ازي وای مونږه اجماع پس روان یو د دنیا د اجماعګانو منکر راغله دی وای مونږه اجماع پس روان یو بار کیفو فلا وربک لا یؤمنون پس مسلمانان نه دیو قسم دی پر امستا باندې چې مؤمنان نشي کېده تر دې پوري چې دای ته حاکم ګرځي پاسه کې چې واک پیدا شوی دی په ما بند دی کې دا ګورا یو شردا د ایمان د پاره چې د پیغمبر طریقه هغه سنت هغه حاکم ګرځي دویم شرط د پاره د ایمان ده ثم لا یجدو فی انفسهم بیا نمومی دی په خپل زړونو کې